بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی اذا الشمس كورت او کله چې سمندر لمبه کړل شي وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې ساګانې د جسدونو سره یو ځای کړل شي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې له ژوندۍ ښخې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي بأي ذنب قتلت چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وإذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانستل شي وإذا السماء كشطت او کله چې د آسمان پرده بیر تکای شي وإذا الجحيم سعرت او کله چې دوزخ په زوف راوستل شي چې د ډېر قوت لرونکی د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی مطاع ثم امین همغلته د هغه حکم منل کیږي هغه د ډاډ وړ دی وما صاحبكم بمجنون